فقد جاء اشراطها جمع د شرط تا علامه شرط نخی د زخم ته ویلې کیږي دیزه کی وړی د قیامت مراد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نرستو نښې د قیامت شروع شوي دي. حدیث دی بعثتو انا والساعت کهاتین یا داسی او یا داسی پرلپسی مقصد او ما پسې بل پیغمبر نشته انشقاق القمر دخان دا تیر شوی دی علامې د قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې د ټال ټکو سامانونه بډیر شي دوستان به نږدې کول شي مور پلار بلري علم دین به پورته شي جهل به زیات شي سود خوراک به ډیر شي چی یو سړی به د پنځو سوو زنانو کفالت کړي. امانتونه به برباد شي. په دروغو قسمونه به ډیر شي. د دروغو ګواهی به ډیری شي. او په جماعتونو کې به د اوازو اوازونه پورته کول چغې وستل نن چې وګورئ نو دا ټولې نښې شته فقط جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذكرهم نصيحت اغسطل فاعلم أنه لا إله إلا الله مفوهشا چې یقینا نشته ده حتا د بندګۍ حاجت روا واستغفر لذنبك بخنه غواړه د خپل بوج د پاره ولی مومنین او د پاره د مسلمانانو سړو د مسلمانانو خزو الله تخکار دے زید تورتو ستاسو زید استوگن ستاسو فاعلم انه لا اله الا الله ابو سعود لیکی اذا علمت ان مدار السعادة هو التوحيد فاثبت على ما انت عليه کامیابی توحید ده نو پدې کلک شه اشاره د دې خبرې ته او مقتضیات دا غیب عمل کوي خبره را روانه ده چې انبیاء علیهم السلام معصوم دي استغفر لذنبي بوج د زړه مراد حدیث کې امراضی چې انه لا یغان قلبی فاستغفر الله 70 مره او 100 مره زما په زړه بوج راشي نو د الله نه بخنه غواړم خلاف الاولا افضل کله پرې خو دې شي فدیه واغسته شکر بدر کې واستغفر آئنده زمانه کی بخنه غواړه د بچ کېدو د ګناه وللمؤمنین دا به تفسیر شي وې د نفي د الوهیت لپاره الله د پیغمبرانو نه ګناهونه کړی دي وې خپل حفاظت دې پورته کړی دی حاشا وکلا والله يعلم متقلبكم ومثواكم فعلم پیغمبر علیہ السلام ته الله حکم کوي نو مراد تینا امت دی اوی چې کلکیدل دي امر د ابقا او د دین دا معلومه شو چې عمل او د قول نمخ کې دي امام بخاری باب تړلې دي باب العلم قبل العمل ووی تفسیری کا تفسیر د ما قبل شي متقلبکم ومسواکم متقلب چې د ورځې ګرځي مسواکم د شپې د آرام ځای نولس آیاتونو کی اوله حصہ شوا ورپسی دینولسو کی دویمه حصہ بیان په حال د منافقینو وای هغه کسان چې ایمان راوړی دی په جبه وي او فرض کړی شي په دې کې قتال وذکر مسله د جهاد په کې ذکر شي آیات زجر دې سلور حالات د منافقینو ذکر کړي ویني وتا کسان چې پزړونو کې بیمانیا چې فاولا لهم فالویل لهم شي مطاعت امرهم طاعه اول ترکیب د ابو سعود دی دویم د شیخ سید دی خبر منل طاعت الله اولا قول معروف وینا خام فإذا عزم الأمر کله چې پوښ شي حکم د قتال فلو صدق الله کچری دوی رشتینی کړی الله سره فلو صدق الله دا بیا شرط لکان خیر اللهم دا جزا مجموعه د مخکې د پاره جزا فلو صدق الله کرشته کړه وی د الله سره یا ستاسو نه توقع دا کوالیان شئ وروانه وکوي په دنیا کې وتقطعوا ارحام او پرې خو د تاسو سل رحمی د پیغمبر کومځه کې چې وصل مناسبي وتقطعوا ارحامکم عام معنا اولائک الذین دا هغه کسان دي چې لعنت کړي دي په دې باندې الله فاصمهم نقان کړي دي لاره وړاندې کړي دي نظرونه دي الا يتفکرون او دا مضمون سوره نساء بهاسی کی په منافقۍ ځکه اخته شوي دي چې قران کې تدبر او سوچ نه کوي زده کوي نه ان الذين ارتدوا على ادبارهم منافقان درې حالات یقینا هغه کسان چې ووري د دوی په شاګانو خپل پس تغینه چې کار شوی دی دوی ته هدایت شیطان ډول کړی دی دوی ته واملا لهم او مهلت ورکړی دی دوی تا نسبت شیطان تشوی دی عل عمران او داغی یوصل اتا اویا ایک سو اٹھتر انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء شیطان خلق یری د خپل دوستانو نه مؤمنان کیو واملا لهم مهلت کار د الله نسبت شیطان ته سوره مومنون او داغی پچپن پینزو پندوستم أيحسب أن ما نمدهم به من مال وبنين وزرهم في جمرتهم حتى حين ان ما نمدهم به من مال و بنین نسبت الله ته املاک ضمیر الله ته راځي دیم ضمیر شیطان ته وسوسه ورته کوي او مت پکې کوي ورونه د شیطانانو راکاږي دوی لره په سرکشۍ کې ثم لا يقصرون به هیڅ کمی نه کوي ذالک بانهم دا اعتراض په دی وجه چې وی به دوی للذین کرهو مشرکانو ته هغه کسانو ته چې بد به غنو هغه چې را لګلې دی الله سرد چې خبرو وو مونږ تاسو په ځینکار کې دښمنی دی اسلام والله اعلم الله پوره اسلام په جرور دی باندې وزن کرام پته ولګی دا چې د منافق سره جرګه دا کار د نفاق دی والله يعلم اسرارهم نه هم د دې صورت کې حکم د جهاد چې به راغی نو د دوی وچولی کې به غټه راغله خفګان غزار به په شاخو تختیدل به انفال پنځوستم کې هم دا ذالک بانهم اتبعوا ام حسب الذين في قلوبهم مرض یو حالت د منافق زجر چې ګمان کوي هر کسان چې په زړونو کې بیمانی ده چې هرګز برونه باسي الله پاک ازغانهم کینی دوی د مؤمنانو سره چالاکو خبرو تیزو خبرو لغو لهجه علم زنی بدی سوال دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منافقان خودل شوی دي زینی دویمه خوضلی شوی دی و بوحی غیر مطلوبین ابن کثیر روایت پیش کی عمر رضی اللہ عنہ نا وخت شو په ورځ د جمعې و پیغمبر پاک فرمایلی وو فمن سمیت فلیقم شپږ دېرش کسان ټول نه اول نه رستو وحی جلی ولا تعرفنهم في لحن القول لب لهجه علم الظني عمر رضی الله عنه تی تپوس کی منذ شو وینا ویمون نبی علیہ السلام رویستو وی تاسو دی اللہ غد کی الله تا ښکار دې عملونه ستاسو ولنبلونکم او خامخا امتحان به کو پتا سو تر دې چې ښکار کوم جهاد کوم کې تاسو نه صبر کوم کې ښکارا بکو من اخبارکم د خبرونو ستاسو فضیل ابن عیاض بدا آیات وی جړل به چې الله په مونږ دی پردا چولې ده نو پیارا باندې پردا واچوه او زمون د خبرو نه د عالمونو نه څوک خبره وه دوم داسې ستار ذات دی غفار ذات دی ان الذين كفروا د صفات د مشرکینو ان هر کسان چې کافران دي او خلق نه کوي د لارې د الله خلاف کوي د پیغمبر پس هغه نه چکار شوی دی ته هدایت هیڅ تر رسول الله ته شي زرد چې به فی بدی وکي عملونه دوی لره سباق چې کټ کی دلیل شو ورنه دلیل نشي کېدی دیزه کې ولا تبتلوا اعمالکم سبب د خلاف د سنت په شرک فلا تهنون مس سسکی دائی وتدعو الى السلمی چه بلی خلق صلحی تا بدی حال کې چې تاسو ضروري الله تاسو سره دی ورور سره آل عمران 139 کې دا مضمون د سستۍ دو اسباب مینا د دنیا او یره د مرګ وانتم الاعلون او دا رستنه توجی پیغمبر اجرت نغوانی ترغیب ایمان او تقوی تا پدې مخ کې آیات کې خبردار تاسو اے دغه کسانو بللې شي چې خرچ کوي په لار د الله کې دین تاسو نه څوک دې چې بخل کوي چا چې بخل کو نه یقینا بخل کوي د خپل ځان الله به پروا تاسو فقیران وین تتولوا اجمالی خلاصه د صورت اته علتونه د جهاد یو لس خطابات په دې صورت کې مؤمنانو ته زجر منافقانو ته په اتلس قبایح دا غوی باندې سورت دو بابا دو فصل کا اول تر انیس پوری د موحد او د مشرک د صفات تقابل او د جهاد حکم دویم فصل تر اخره پوری سوکو جانی مالی جهاد نکی نو دا غنه شریکیدون کو دو پارا زجرون سورت ممتاز دی په بیان د مسلې د جهاد باندې علل د جهاد پینزم حتى تضع الحرب اوزارها شپغم ان تنصر الله ينصركم وم اغا صورت ان الله مولا الذين آمنوا یولسم هغه صورت چې پاغي کې د علامو د نخو د قیامت ذکر فقط جاء عشرتها دولسم هغه صورت چې پاغي کې پیغمبر ته د کلکوالي حکم فعلم انه لا اله الا الله کلکو صفه دی علم مخی دیار لسم توان د عذاب نه لرئ چې مخ واړوي د جهاد نه فهل عصيتم ان توليتم والیان شي مشران شي په زیر انصاف و فساد کوي ان تفسیدو پنلسم اغا صورت چه نفد منافق فی لحن القول فسیح بلیغ او دا د منافق نخه شو شربلوس لبو لهجه په چالاکو خبرو شپاړسم هغه صورت چې پاغي کې صد عن سبیل الله خلاف پیغمبر وسيحبط اعمالهم او دا دی صورت کې درې سلور پیری ذکر دی نهم اتشتم دو دیرشم ولسم اغا صورت او اتلسم اغا صورتو سلورم داغی ماخذو چه لن نزل اعمالهم شری به برباد نکی عملونو دو دوی لرا اصلح بالهم دویم کیو لوبه لوبه تقابل په مابین د صفاتو د مؤمنینو او د کافرو کې دویم علل کثیره د جهاد او درم او صاف قبیحه د منافقانو يستبدل قوما د يهودو کلی ته پلار قرضې له لېږلې دین خوښ شوی تشګده بد بلولا ات کړای ورته واچولې بخاری اول اخیری حدیث تخیدلې نه شام محسن نصیبین اخر هغه پیر چې مړ کېده وی دا هغه وخت چې د نبی اخر الزمان برازي نخي ورته خودلې د قافله روانه دور سره اجرت او هغه غدر کو دی انت خاص کو يهودو باندې کجوري شوکي يهودي خزي ته خبره کوي چې هغه صاحب د قريش راي تاسو څه خبره کوله مزدور سړی دې سره دې څه کار دی وخت مې فارغه کو چې کجوري مې واغستې دا د سدي صدقه صحابو ته یې مخکې کړې بیا څو وخت پس هدیه نبی علیہ السلام خپل تناول او فرمایي شاتو ګرځیدم پسیا یا په مهر نبوت خپل واقعا نبی علیہ السلام ته ویزا عقد کتابت ورسره وکړه يهودي وی چې 200 کجوري بنالای امپاسیبل ناممکن شه چې بارونه سی آزاد پد کجور ډیر وخت پار نه کړی راغلم نبی علیہ السلام ته ویزا اختی کتابت و سر راغلم معجزه د پیغمبر پاک تللی یو شب پورا شو تلی خو خاتم پسرلی شو کم دی نبی علیہ السلام کنلی پخپل تلیو تری سو کم دی نالو لو اخراغی چندای دا سحرونو کن ټول په خپل لاس نال ک یو بوټي عمر رضی الله عنه نال سلمان فارسی ورته وباچی د میوی وخت راغی چا یو چا دوا یهودی اریان دی سلمان فارسی رضی الله عنه کثیر العمر دریو سو کالو پوری روایت راځي دونیم دوا يهودي په یو یو بوټي ګرځي یو بوټي پار نه دی نیولې به شرط نه دی پورا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ما شانو هذه النخله ما شانو هذه النخله دې لسدي عمر رضی الله عنه وی انا غرستها یا رسول الله ما نه لکړی ای سړیا تا سلا نه لولا بسم الله توي وست به په غزینا لکړه شپه پشپا اغي سوا ستاسو نه ابه باندې وی او ستاسو په شان بسم الله الرحمن الرحیم سوره فتح مدنی سورته ترتیبا د سورو د قرآن کریم نه اته څلوېښتم او په نزول کې یو سل یولسم بعد الجمعه وقبل المائده شیخ تشاپور رحمه الله فرمایي چې د اعلان جهاد نه بعد اعلان فتح په محمد کې په ضرب الرقاب نو دلته وي فتحنا لك فتحا مبينا سورت دو حصے کا اوله حصہ کې څلور بشارت د نبی علیہ السلام دو د مؤمنانو زجر منافقانو او اعلان فتح دیمه حصہ کی بشارت پیا صفات د صحابه مینس کی معذورین قابل زجر ندی په دې مخکې صورت کې اتلس صفات د مؤمنانو مقابل د کافرو ذکر شو نو دې صورت کې داسې صفات ذکر کړي چې سبب د رضا د الله په دې مخکې صورت کې ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې صورت کې عظمت تشان راغله په دې مخ کې صورت کې منع د صلح نه و نو دی صورت کی وئی که کافر دعوت د صلحی در کی نو اوکا او دا فتح و گانا لکه صلح حدیبیه برای ابن عازب رضی الله عنه وی چې فتح مکه خو یو فتح وا بیعت الرضوان من فتح دون نبی علیہ السلام چې کیده صحابه ډیر خفا څوار لس سوا صورت راغی نبی علیہ السلام و ادامات از ټولی دنیا نه خوف د صلح حدیبیه نه بل غټه صلح نه سوره محمد کې جهاد نو فتح کې وی چې الله به بره درکې هغه کې علل د جهاد دي کې علل د فتح دویم دریم پنځم څلورم دولسم څوارلسم پنځشتم انسم کله چې یو صورت محکمتن و ذکر فیها القتال کوتا و پی راغلی نو دی صورت کی سیقول المخلفون مخ کی صورت کی تحقیق حالات استاسو کوم شپږم کال سنه هجری دی عادت مبارک د نبی علیہ السلام بداو چې خوب وحی بد شپې راغله سار مانځه نرستو دغه بیان دی کو ذل قیدا ده سار لسویتگی خلق لار نیولی نبی علیہ السلام مشوره ابو بکر صدیق یا رسول الله کوم مقصد لا چیزی هغه پسې ځه حملې مه کوه لاره کې اوبه کمې شوي دي درې برابر کته اوبه پیالې اوبه نبی علیه السلام پکې ګوتې مبارکې ایښي دي لاړې مبارک ته نبی علیه السلام دا او دا څه زمزم اوسم شته سکالی خلق تګي کې دیش دي کې الله حکمت حدیبیه کې حساب قسم قسم خلق تورات عروه بن مسعود مشرکین ورانه مغیره ابن شعبه دا څوکیدار د نبی علیہ السلام عروه په خبرو خبرو کې د نبی علیہ السلام ګیره مبارک تلاسه فاتی په کاټې د تورو وو نو ورته پورته وکتل چې ستا ساس کوس زو سوم ورکو نبی علیہ السلام د دیار لستنه وجلیو داغو غنیمت راوړیو نبی علیہ السلام اسلام دی منظور دی خو غدر نه عروه په دې خبرو خبرو کې نبی اسلام ته وایي چې د خلکو د توري شرنګ نه دی لیدلی تختی بدرنه ابو بکر رضی الله عنه دی خاموش موقر اغلا وی ام سس بزر الله عروه عرب سانمنو په زمانه د جاهلیت کې او سره ابو بکر نه صدیق کړی کتا دغه احسان نه وکړي نو ما به جواب درکړي نبی علیہ السلام کسان لیګل نه دی پرې خو د عثمان رضی الله عنه قوم دیرو بنی امیه سفارت کې مشهور امن ولا چاور کو یرا عمره کا نبی علیہ السلام بدغل ته ایثاری زب طواف کوم عمره بکوم ایثار شوه دی خبر د مرګ راغلی دی خیلاس نبی علیہ السلام غس لاس عثمان ژوندې نو دا لاس ته عثمان دی سهیل راغی صلحنا نبی علیہ السلام نیک فال واچو چې قد سهیل لکم من امرکم ابو جندل زوی ابو جندل اتکړو ځان نبی علیہ السلام ته راوغورځو مشرکین وی الا صلح کو چې دی حواله عمر رضی الله عنه زلانم زمان لاس کو بندو صلح غم تورا مې ورته کې خودا چې زه خو تړلې باندې قانون ظن الرجل بأبي صلح ظاهری سخ کال واپس ٹکتا مسلم کافر مسلمان شو واپس نبی علیہ السلام ته پته و چې مسلمان عقیده چې کمزې عقیده هغه عقیده یو مسلمان کافر شو نو واپس کیږي څه کوو سره وسلې ګورو کې درې ورځې فتح زکا چې مخکې بایکاټ احمد رف شروع شو ذلات منات سے غلاف و غیر ذکر کی صحابہ ورطا قرآن حدیث ذکر کی حدیبیه کی چوار لسو فتح مکه کی لس زردو کالو کی ابو نصیر مسلمان شو کافر راغلا چې دا وعده مطابق د مونږ ته حواله دو تنه ورپسې لار باندې ناشتي یو کس ته مړکو بل را روان دی مسجد نبوي کې منډي وهي نبی عليه السلام یې دا سړی چویولې دی ابو نصیر را ورسید وی مسعر حرب ویل لأمه جنگ را تتیزی مور دی برش ابو نصیر پوشو چه ما کافر لورکی لار دریابی غاړه یونیم کافر رازی لوټ کئی مسلمان رازی د دسر ملاوی هدایا نبی علیہ السلام حکم کی هدایا حلال کی ات څوک وی دومره غمو چې قریبه د یو بلی د غسینا وهلی وی. رفیق سفر د نبی علیہ السلام سر ام سلمہ رضی الله عنها وا ډېر خيار وا نبی علیہ السلام خیمه تلان مریض صحابه ته نکي نو یا رسول الله ګنا ورته نشته خپل کله په حق کیلومتر نیم پاتې دوی نه پریدي وی تا داسې چلو کا چې خپل هدایا په خپل حلال کا نبی علیہ السلام حلال کو او سر خریلی دی حلق د حج او د عمری کی د نبی علیہ السلام نه حلق ثابت دی رحم الله المحلقین عام حالاتو کی قصر عمر رضی الله عنه بني جذبه راغلی دا ابو بکر صدیق ته اسلام حق دی او پیغمبر حق دی او خو به لیدل وی او ولینکو مونږ چې مړ شو شهیدان هغه مړ شي مردار وی اوبشی نبی علیہ السلام خپو هده نبی علیہ السلام ته هم د غسیوی لار چې دا می سو کړو حکم برازی زما د نافرمانی د نفاق خیبر فتح شوه د دې پسې ځکه نبی عليه السلام وزګار شو شرط کې دا لیکلو چې اطراف سره ته جنگ کوي زمون سکار نشتی حدیبیه کې چې کوم څوارلس سوه کسان نبی علیه السلام د تیکر د ونې د لاندې بیعت کو سعید ابن مسیب وی د پلار سره زوم د ونه مونږ نه یره شوي وه اعتصام ما پیش کړو څه خلک ناس وی دا غونه ده عمر رضی الله ویستی وه چی جړ د شرک ختم شی. دا پرتوګ دی او دا پټکی دی تفصیل ما کړو شکرانو لزه جوړی نو د خیبر د فتح غنیمت د دې څوار لسونه علاوه بل چاته نو میلاو اوله حصه د صورت او اعلان فتح یقینا بره می در کړه ده تعالی را بره ښکارا شراطا مستقيما فلارنينا وينصرك الله امدادو كذا سر الله نصرا عزيزا امداد عزت والا عزيزا عزيز الوجود بمثالا دویم ويتم نعمته علیک نزول د احکامو څوک لار داسي حالا ولا وچاکو ويتم نعمته عليك د نزول د احکام ويهديك کلکوي تعالی صراط مستقيما فتحه سبب شو د پار ثبوت فی الدین پکار دا ده چې د پیغمبر پاک نه داسې خبره شوې وی چې هغه سبب د لیغفرک الله وی شاشی وی دوش پیتم کی لا يصلح ان يكون فعله جزاء لفعله یو لام د غای او د عاقبت کا وجه بیت داوا چې فتح مبین د جهاد او د قتال فی سبیل الله د ډیرو تکالیف نورستو راغی او دا کارونه سبب د مغفرت د ګناهونو ځکه ان الحسنات یذهبن السیئات خو چې یو سل څوار لسم ان العطايا علامت من البلايا زیم لام د علت کا کتو راتلون کې چې سبب د تیر شوی شي نشي کېږي الله مخکې لیغفرت لك الله نو داغي جواب او فتح زکه وکړه چې الله مخکې مغفرت کړی دی او دو دا نور کمالات دلم مخکې درکړي دی او یتم نعمته لام د علت بشي ما تقدم من ذنبه خلاف لفظا ليغفر لك الله عصمت منی دلیل دی الله بچ ساتلی تنجیز په معنا د تعلیل سره کبیل فرض به یهدیک معنا ما وکړه مضبوطی تال را همیشه ماهر د قران چې کله با وخلاندو او زه بډیر پاتې شوم نو دې زیره بچی راغی وی بشارت الفتح مع صفات المؤمنین بشارت الفتح مع صفات المؤمنین سړی سوال کاو الله داسې انګور راکړي چې هغه چاټي شار بي پای انګور تقاضا د زوی کوي د لنګي کوي چاټي د کورمې کوي نو ماشاءالله بشارت الفتح انا فتحنا اما صفات المؤمنین خلاص شو ولې په دې شفراکا نه کوي ها چې نور نشته کارا کېدو معنا څه تحریف نه دی چې یفزی له تحریف لله جنود السماوات جمله معترضه هو الذي انزل السكينه تكلفوال في قلوب المؤمنين چی بوزی وطن د کی مومنان سړی او ښځی جهادو کیدی شی د ښځو به پکی اجر نه اول بشارت باغونو ته چې به لاندې دا غینا ولی همیشه وی پای کې ويكفر عنهم اولري وکي د دوی نه سیئاتهم مصائب دویم بشارت دا خبره په نزدان لا بریلوی ويعذب المنافقین تخویف اخروی سزا بود که منافقانو سړو منافقانو خزوتا و مشرکانو سړو مشرکانو خزوتا چه گمان کی پالا گمان دبدو علیهم قدوی بنی یقینا غالی گلی میتو حق خودن کی حضیر ورکون کی و گواهی کون کی شاہدن طولو تا شهید گواه حاضر ناظر نه بتومنو لله سلور فیدی د ارسال الرسول په شان د مخکې صورت هلته دعوه د توحید په منځ کې و نو دلته هم په منځ کې شو فعلم انه خطاب نبی علیہ السلام ته په منزل د خطاب د مؤمنانو ته چې ایمان وروړي په الله او په رسول دا یقینا لوز کی دوی دا اللہ سرا ان الذین یبایعونک بیعت چی بیعت کی دتا سرا بیعت زن خرسول انما یبایعون الله لاس د الله لپاس د لاسونو د دوی نه ما یلیق بشان الله الله خبروم دی چاچه ما تکړه یقینا ما تول لپار ضرر د خپل ځان څوک دې پرو کون کې به ما داغي چې لوځ کړې پاره د الله سره ځکه چې وربکی تا اجر لوی سيقولو لك المخلفون دا دلیل دی په دې باندې چې وحي په سفر کې راغلی دا پیشنګوي صحیح اخبار بالغیب زردا چوبو وی تا تا رست پاتې کلی شوی د باندې چینو شپاړه سم پوری زجرونه دي مشغوله کړی دی منگ لره مالونه زمن اکڑو زمنگا دروز ویخا لس قباحتونه د منافقانو درې دی آیات کې استغفر لنا بخنه غواړه زمون دای په تور د استهزاوی مخلفون چې د دې سفر نه پاتې شو قریشو نه یریدل نبی علیہ السلام قولا فعلا دا ښکار کړی و چې زمونږ اراده د جنگ نشته جمله مفسره ورور ته وایي څوک ته واز ده تاسو له د عذاب د الله نظر آباد تاسو پاتې کېدل تاسو نه هیڅ ضرر نشي د فکولې کوواړي په تاسو باندې ضرر نه نه هم یملکو ضرر چې هرگز با واپس نشي پیغمبر پاک د مسلمانانو شان تاسو ته سپک ښکاري ده کافر او داغوی شان لوی ښکاري ده او مؤمنان اهل خپل تامي شان وزوین ذالک فی قلوبهم دا بی اختیار نو بلکې دوی په دې خوشاله او چې مؤمنان ختم شي خسته کړی شي او دا کار په زړونو تاسو کې ګمان کاو تاسو ګمان به چې دادونه کې تاسو وې قوم بربادي دن کې چاچی مان رانوړ پالو پر رسول دانا یقینا تیار کړی مې دا چې کافرانو نه پاتېږو للکافرین وزد زائد مزمر ولله ملک السماوات توحید ذکر کوي به ذکر صفات احسان و فتح غنیمتونه ډیرو دروغ یې مو ویښه چې من کډو کډو یې سار کړیو شغلتنا اموالنا هن دروغ او د دې سزیل نه کتاب زوها چې واخلې لرا پرې دې موږ لرا چې لار شو دا سره ښکاره دلي چي اهل مال شغل شغلت نه دا دروغ چورلټ چاپټ دنیا پرسو خا ضرونا نتبعکم نور چاته اذن نه صرف هغه صحابه چې په حدیبیه کې شریکو او ډیر خفه او پریشانو مې کوم ځای الله ویلي وی موږ به د خپل استاد پرویز نو تاسو کو کوم ځای الله دا ویلي دي چې منافق مپری دی شیخ رحمه الله به وی چه ما سره شل آیاتونه صراحتا دلیل په دی چه احادیث حجت دی. احادیث دی ونه منل نو قرآن دی ونه منل الله دی ونه منل دهری شوی زکا مفسرین کی چی بی وحی غیر مطلوبین زینی وی چی من قبلو سورت توبه ابن جریر پی رد کڑی دی اخو غزوی تبوک دا خیبر نرستو شوی دا زرد شو ګوري بل تحسدون نسبت د حسد کوي منافقان نبی علیہ السلام او صحابه ته بلکې کینه کوي نه موږ سره بل كانوا لا يفقهون قليلا جاهلان د الله او د رسول په خبره نه پويږي بلکې نه پويږي دوی مگر لګ ولل مخلفین اشاره د اظهار د منافقت ته خیبر کې نشد دی خو کبل جهاد راغی لاړ بشي ورستو پاتې کړه شتو د باندې چانونه وګولې شي قوم تا چې خاوند جنگ سخت فارس او روم دي د عمر رضی الله عنه دور کی دوی له دعوت ورکړل شو بنو حنیفه اهل یمامه ابو بکر نصیبی ته دعوت ورکړو او دا آیات اشاره د دیتا چې دا غو دوړو خلافت حق دی مفسرین ذکر لیکي چې اذا دعاکم عمر ته چې مخاړول او تاسو کو خان کما دعاکم النبي الله عليه وسلم ازاله الخفا ضرب کتاب صلى عذاب درناک ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمج حرج جمله معترضه د پاره د عدم زجر للمعذورین کوم مسلمانان د عذر د لا صفات نو دا غوی عذر قبول نشته پرون من کونه انا په ګډ باندې پروا ګونه انا په مریض حرج ګناه په ترک د جهاد چا چې خبر او من الله د الله او د رسول او بزی غل را باغون چې به ګلان دي دغه نه ولي چا چې مخواړ او نور بکی د لړا صاحب درنه لقد رضي الله عن المؤمنين دویمه حصہ د صورت تا زیم باب دی اته حالات ته صحابه چې حدیبیه کې حاضرو خامخا تحقیق خوشاله دی الله د مؤمنانو د زنانا پردای زنانا سره حدیث د بخاری کی راځي چې ما مس ید رسول الله صلی الله علیه وسلم امرأتن قطو رای کا صداقت چې په زونو نه کیورولې دي مینان په وی ورته دي په فتح نيز دي ومغانم کثیره عطف فاصابهم یا وعدکم غنیمتون اړیر چا بخلی دی لر اللہ ضرور حکمت والا وعدکم اللہ مغانم کثیرہ اول قاصد په صلح حدیبیه کې نبی علیہ السلام جواس ابن امیه خزاعی لیګو رضی الله عنه قریشونو پرې خودو عثمان رضی الله عنه دو پرې خودو دا دلالت پر رفعت شان دی سعید ابن مصیب وی د پلار سره شریکوم په دی بیعت کې ونه زمونه رشیو اعتصام د شاطبی بهترین کلام کړي او ما ذکر کړو تبرک ته غیر معصوم صحابه او پریخه دي چې دروازه د شرک ختم شي نو کو شکرانی جوړ کړی سند نشتا حسی تجربیاتو ګولی وخوره معنوی نست محتاج عمر رضی الله عنه زکه دا وسته دی ویخه بخاری صفحه 415 کی روایت کې بیا دی وعدكم الله مغانم كثيرة بشارت دنیوی لوز کړو تاسو الله د غنیمتونو ډیر چا بخلې دي لرام فوري در کتا سره ده او منه کړلا سره د خلق استا سره عام جنگ په مکه معظمه کې اونشو په هذه شي نو حوازين دي هذه خیبر که عطف په مغانمه شي نو اخرى فارس او روم چې طاقت نه لر تاسو په ارني فضحات الله بها راګیر کړه الله غیلرا الله پارس باندې قدرت والا ولو قاتلكم الذين كفروا کچر جنگ کړه تاسو سره کافرو اړولې وې شګان خپل الله پس نه به مندلې دوسونه انداني قانون د الله چې تیر شوی دی مخکې هیڅ ځکه بیان مې قانون د الله لپاره بدلی دا وهو الذي كف ايديهم عنكم الشيخ رحمه الله په نسبت نه یو واقعا ده کبیر احمد عثماني سے فرمایي چې اتیا تنو نبی علیہ السلام منی اراده کړی و د جبل تنعیم د طرفنا د سبا د منځ په وخت کې صحابه راګیر کړیو منک به معاف کړیو د الله ذات ته چې منک لاسونه زوی ستاسو نه لاسونه ستاسو دوی نه شیخ ببطن مکه حدیبیه په میدان د مکه پس دا غینا چې غالب کړی تاسو پاوی الله په کارونو کارونه تاسو ویني صلح حدیبیه د نه جنگ درې حکمتا اول کجن نو صلح معرض د وجود ته نه راتله چې د دیني او برکاتو او د دنیوي او برکاتو پیش خیمه دویم جنگ یې ونکو ورنه کمزوري مؤمنان چې کوم هجرت نو کړي نو انت تاهم دریم جنگ یو نکو چې ډیر خلک مسلمانان توفیق د اسلام ولور کړی شي ليدخل الله في رحمته من يشاء هم الذين كفروا دا کسان دي چې کفر کړي دي او من کړی تاسو د جمعه ته عزت والهديو پیشکشی د الله دربار ته والهديا ډالۍ هدیه وراولېږي اطمینان خپل لره په پیغمبر او په مؤمنانو جوخت اکړه د دوی سره کلمه د تقوا او دوزیات لایق پرې او اهل دای مناسب حقدار الله پار څه پوها لقد صدق الله رسوله الرؤيا جواب د سوال چې نبی عليه السلام خوب لیدلو تحقیق نشته کالا دا سو خنصر خوب حق قسم دی چې زه به جمعه د عزت ته کوو غونی الله پامان خرین کې د سرونو احرام نه پس لندون کې نه ویریږي کارای ته اج تاسو نو معلوم وای ورغلا نږدې د دې فتح نږدې علاوه د دې والذي ارسل رسوله بالهدى ترغیب د اتباع د نبی علیہ السلام او توحید تا خاص الله ذات ته چرالی غلې پیغمبر خپل سره د هدایت رشتیا چې غالب کې دی لره په دینونو ټولو او پورا دی الله غوا ولولا رجال مؤمنون اعلان جهاد شوه په حدیبیه کې صلح معرض د وجود ته نراتلا چې د دیني او برکاتو او د دنیوي او برکاتو منافع او پیش خیمه وه دویم که جنگ شوه وی نو کمزوري مسلمانان هغه بدل شوه ولولا رجال مؤمنون رجال موصوف مؤمنون صفت اول ونساء مؤمنات بعثه رجال مؤمنون لم تعلم ليدخل الله في رحمته تركنا العذاب ابو سعود لما كف ايديكم عنكم ولكن كف ليدخل الله جزا محذوف په معنا دریم په معنا د ګمان او سلورم دا کلمه د تبرک ته ان شاء محلقین احرام کې دا شو رحم الله المحلقین والذي أرسل رسوله بالحق ودين بالهدى ودين الحق علی رسالته صلی الله علیه وسلم محمد وسره نو هغه کې ویلو چې فعلم فهشا پس انه لا اله الا الله محمد رسول الله اثبات د رسالت او د مقصود د رسالت نه پس چې هو الذي ارسل رسوله او بالهدى او صاف د رسول او د صحابه ذکر کوي محمد رسول د الله کسان چې د سره دي والذین معه داغو صفتون ذکر کئی او دا لس صفات دی عام حالاتو کی تیر شوی حسن بصری رحمه الله هغه فرمایي چې صحابه او خپل جامع د کافرونو بچ ساتلی ان خو تاسو سره پرو جماعتي ناشتي ویسه یې سه ابن عباس رضی الله عنهما د مشرک سره وی چې چرته مصافحه راغله نو لاس په وینځو الشده مقصد دا چې د مناهنت نه ځان ساتل کنزل ندی مراد قول له قول لینا ترسناتی په مې خپل کې شهدا شو رحمه بینهم تراهم من بتدیل ان کی سجدی کون کی رکو سجده خصوصی حالات ولاړ څو کی پته نه لګي پنځم اخلاص لټای فضل د طرف د الله او رضامندي ظاهر بود اندر ولی نیک بین باشی اگر اهلی دلی الله نیکان دوستان والذین معه جامع مانع تعریف معیت صحبت ته نبی علیہ السلام سره معیت تابعداری د پیغمبر پاک والذین معه کاندی هلوی رحمه وې چې مردی حقیقانی کی پیشانی کانو کب چھپا رهتا هې پیشې ځې شعور تلک بې تلک د مولانا رومی د شعر معنا ده. فتح الملهم کی علامه شبی رحمت عثماني سے او دا شرح د مسلم دا پورا کړی تقی سیب دا اثر د ایمان د صفت روح والذین آمنو کلخ کارکی دی په بدن کی لکه کفر صفت د روح دی کله ښکاره کیږي په بدن کې لکه د دجال په اوچولي کې چې کفره یا علامه د نبوت سیماهم فی وجوههم من اثر السجود بقاعي وایي د دې نه مراد هغه توره غوټه نه ده، دا ګمان نه دی پکار خوارجو نه خدا سړی وری د دسترګو په منځ کې نه ښه کدا نه وي نو خبره متقدمینو سجدې کولې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود د وجه د نخو د سجدې کولو نه ابن کثیر د مجاهد نه روایت را نقل کړي چې دا سه خلق چې دا وټي پکې زړای سه ریا د پاره جوړي هغه عالم وي چې زه اوس خلک وینم چې د دو د سترګو په نیمینس کې غټه جوړ شي د اوخ د زنګون په شان هغه ټاکي یوم تبیض وجوه و تسود وجوه درین خشوع رضا د متحجد زحاق مانا کی زیڑوالی نورانیت دنیا آخر دوار او دا هغه څوک په دې کې داخل دي چې هغه د پنځو اوقاتو د منځونو پابندي کوي دا مثال د دې په تورات کې وم مثال د دې په انجیل کې اتم شان د کروندې چروبا سیتی خپل خوشاله شي چیرې يعجب الزرع زمیدا چې غوسه شي سبب د دې سره کافر لوز کړي دی الله د مؤمنانو سره چې کوي نیکی د دوی نه د بخني ادا اجر لوی علماء لیکي او خپل تفسیر په دې مقام کې قرطبي کړی دی هغه قتل مناسب دی فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين عثمان نے مطعون کو قرآن مطعون معاویه چې یو سړی سهار کا او پزړه د دې کې صحابه او د پیغمبر پاک ته غوسه نو دا آیات ورته رسیدلی غیظ بهم الکفار یو خکسو نو هغه وی چې دو د صحابه صفت چې کوي نو موږ سوغي نو مې خو سوغيګا چې د صحابي په صفت دشمن صفت کوي نو ته په خپه کیږي مقصد دا دشمنان دي ليغيظ بهم الكفار عمرو بن حبيب تل وی د هارون الرشید په دربار کې یو تند ابو هريره رضی الله عنه په سر ته بحث کو تهمت په لګاو امرو ابن حبیب تردید وکړو پادشاه غوسه شو نوکر یې ورپسې ولیدو او وی څه چل دی بادشاه دی غواړي وی تکفن وتحنت ځان مخ تیار ما سوال وکړ چې الله ما خو ستا د رسول د ملګری تایید کړی دی نو زما مدد وکړي هارون رشید په خپل دربار کې سرمن غړاولې و تور ور سره و ویته سیف چې زما د خبرې تردید ما امیر المؤمنین چې په صحابه او تعن جایز شي عیب لګول پر رسول صلی الله علیه وسلم چې تربیت نه کړي شریعت باطل عايز باطل وی دا خو ټول د هغو په ذریعه را رسېدلي دي پخواني ادیان ځکه تباه وو چې سند یې نه و انجیل سند څوک نشي پیش کولی تورات څوک نشي پیش کولی هارون الرشید محمد رسول الله بشارت ذکر شو دولسم هغه صورت چې پاغي کې بیعت تاریخیه د صحابه او ذکر دی لقد رضي الله عنهم اذ يبايعونك تحت الشجره دیارلسم او چا چې پیغمبر لیدلې دې دا عظمت عظمت دین معه هغه صورت چې پاغي کې محمد رسول الله شهادت الله علی رسالته اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم العميه عميه سوره حجرات مدنی سورت ته او ترتیبا د سورو قرآن کریم نه شومان په دې لنټرو مو پرې د خلک دی یو کم پنځوستم او په نزول کې یو سل شپږ من فتح شو قانون بسی تو نه میدانی کی آئینی تو چیز زیر گردون سر تمکینی تو چیز خبر نه چې ستا قانون څه دی لاندې د اسمان ناراض دو سیدو څه دی آ کتاب زنده قرآنی حکیم او منهج د دعوت په طریقه د پیغمبر چینی فساد حکمت اولا یزال استو قدیم صورت کې وقوانی شکوه بشارت طبیعی مزامین او صورت اخیر کی توحید ارشاد الاداب بعد البشارة بالفتحة انا فتحنا وبعد القتال سورة محمد حاصل د دویم توقیر د نبی علیہ السلام دریم تحقیق د امور سلورم اصلاح بین الارکان پنځم توقیر د ارکان شپږم نهی د اسبابو او زینت او کرامت چې غب التقوا او صورت کې بدا ذکر شي چې عزت اصل کې په تقوا ملاويږي آداب ربط عذاب بعد الفتحه مخکې صورت کې تعذروه وتوقروه عزت ته پیغمبر څنګه خپل غب په غب د پیغمبر مو پورته کو الله ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي مخکې توحید نو دلته د علت جهاد چې نفاق کارشي الاداب السبعه دې صورت کې عظمت رسول ذکر شو نو پدې کې وای دا غي احترام م پرې دی پدې مخ کې صورت کې د مؤمنانو لوی لوی درجه ذکر شوی نو دې کې وای دا سکا چټونه کوي چې دغه حبت شي ان تحبط اعمالکم په دې مخ کې صورت کې صلح د پیغمبر پاک نو په دې صورت کې وی چې دا مپرې دی د پیغمبر علی السلام د اوامرونو تر جاوز مکوئ صورت او دعوه ذکر د اصول او د آداب چې تفصیلی کای نو لس باوامر شي اتبه نواهی شي بقا د جماعت ساتي نو اول قانون د قرآن او د سنت په مقابله کې د هیڅ چا رای هغې له د اعتبار نه په دې تفرق راځي د قران او د سنت د قوانینو رعایت په ساتي لا تقدمو بین یدی الله ورسوله دیم ځان با بچکی د توهین د صاحب شرعی د احکام شرعیو رعایت په ساتي د کیفیت د صفاتو دریم مسائل راشي نو پاګه کی تبیین بکای سلورم مصالحه پنځم د ملګرو چرته تذلیل تحقیر نه کی شپږم ځان بچ کول د هغه اسباب د پیدایش د اختلاف حسد د تکبر نه پیدا کیږي وم چرته فخر نه کیږي دا خوی د جاهلیت دی مخکینی صورت ممتازو بشارت د ډیرو فتوحاتو ممتازو په قبایح د منافقانو اول قانون د خپل امیر حکم بمنی فیصله د الله په کتاب اے مومنانو مړاندې کېږي د الله او د رسول دا ویریږي د الله نه الله اوریدون کې او په عزمت ته الله او د رسول چې د ځان نه یو خبره کوي یو کار کوي د مشرکانو دا کار دی لنلن فیصله د الله کتاب تعظیم الله ورسوله لا تقدمو بین یدی الله ابن قتیبه لیکي چې عمل کوي دا سي عمل بدعات ختم لا تقدمو بین یدی الله ورسوله په دې مخ کې صورت کې شان د صحابه ذکر شو مثال د ترازی نو دې صورت کې هغه آداب پیش کړي چې دا همیشه پاتې شي مخ کې صداقت الرسول نو دلته احترام دا وی رسول مخکې د صحابه او صفات نو دلته نور او صاحب او ما تاسو ته وی که صورت کې لټونو کوي نو اته نواهی دي او لس اوامر دي لا تقدمو بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ځان نه خبرې مې جوړه او په دې صورت کې بار بار نه دادا متوجه کیږي ایماندار ایماندار یا ایه الذین آمنو دویم دفع دا وهم چې دا به جدا جدا خلقی نه وی دریم هر کلام جدا جدا یا ایوہ الذین آمنو په دې مخ کې صورت کې قتال د کفارو ذکر کو نو دلته به د باغیانو سره ذکر کی مخکې صورت کې د مؤمنانو مدحا تعظیم نو دلته نه ذکر کوي د امور مانعه عن المدح دا د دې د فرض ذکر کوم چې د صورت تړون د ماقبل سره تناسب هغه کو سوډی رینو ډیری ګم خان قول جوړی فعل جوړی تردید د مشرکانو نو په دې کې تردید د بدعتیانو ایماندارو مو پورته کوي غږ خپل په غږ د پیغمبر ولا تجهروا له او په زور مکوې د توینا په شان د زوري د ځینې ستاسو ځینې نورو ته هسې نه چې برباد چې عملونه ستاسو تاسو به خبر نه یې وانتم لا تشعرون کله بستا اراده هم نه د کفر خو کفر براشي توپیر د پیغمبر پاک ذکر کوي چې دا کارونه کې لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي د پیپرواهۍ د لاسه د سپکوالی د لاسه دا ناجایز یا محمد ویل قرطبی وی دا حرام سلور قسم شو تقدمو قصدن مخی کیگی طبعا ځان لشفا بی پرواهی د سپکوالی د لاسه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یا محمد چغا وباسی دا علماء لکی چې پست وفات ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوس دا حکم دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی مسجد نبوی کی چکل ریاض الجنت تزی نو دیر لوی شوری میرا شیطان غټ جرنیل دی درد لوم نپریدی زینی بی انصاف و ملایان ورننو زینو لکه دو رکاته منزو که خوزتی کنا ناستی سوچی چس کندلی نی تلاوت و پکی شروع کی بنی تمیم فتح شو ثابت ابن قیس خطیب الانصار راضی اوس آیات راغه لا ترفعو دی جهیر الصوت خطیبو ماشان ثابتین ایشتکی سعد ابن معاذ یا رسول الله زګاونډی تاسو ته وکړه ان الذين يغضون اصواتهم یقینا هر کسان چې پستوي او ازونه خپل پسند پیغمبر د الله کې دا هغه کسان چې ازمایلی دی الله زړونه د دې د پاره د تقوا د دوی د پاره بخنه او اجر لوی یغضون اصواتهم وی د دې آیات نورستو ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنه خاموش ټولي یو چې پیغمبر علی السلام به ددو په خبره پوه نه شو نو دوباره به دې تاسو کو یغضون اصواتهم عند رسول الله اجلالا وتعظیما اولئک الذین امتحن الله قلوبهم امتحان الذهب والفضه کوټ بنگا پته بولګي ازمایلیږي الله خالص کړی دی الله لیک تقوا ماوی شیخ ته پندای زمون په دې منبر ډیر اکابرین او اوسم لګي هر کال راځي الله دې دا حالات خکی يقلب الله الليل والنهار د هر څه نه دی الله پاک احساسي محرومي وباسي که سازشي کافر خواسین کافر دی خو مسلمانانو ته تاوان ورسو سپرلی کې روزه نو په من خزان علمي ا زمون سو سو هغه وشو لهم مغفرة واجر عظیم شیخ ته پړنی دا وی له مغفرت و اجر عظیم پښتنو کې جذبه نه په شان د پنجابیانو نه زور څه کهو یو رافیزی او پاسي لهم مغفرت و اجر عظیم ان الذين يدعونك یو طرف ته لیکلو چې یا الله یا محمد کته مې وکاته وی نو یو راوه سوی طاهره بدر باندې ولګیدا ما دارا منی بدو نه لګي د خو تاسو ډنګري تاسو د ساروي ټوک ما تا ته نو ویلي چې حج لزو زیارت وشي تاویزان لپه پټه اخلم زلانم حج لا دشمن ته کزو وګي تر په خورنه وکړي بني تمیم جرګه راغله وی هغه پلانې څه شو وی صبر وکړئ روبوزي نه نه موږ راغلی مقابله ور سره کو مناظره کو لړ आवाज کې یا محمد صلی الله علیه وسلم اخرج لینا مدحنا زین و ضمنا شین دا چې خلک چې زمونږ دی ومن پوری خوان کوي هیڅ دی چې زمونږ څوک بدی بیانې ناغا خنخ کوي نبی علیہ السلام په اول حق او په جمله کې فرق ذالک الله مخلوق پسې د مخلوق په صفت دی وجئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونخاطبك شاعر راويسته دي مقرر راويسته دي مقابله کو پیغمبر علی السلام ورته چې ما بالشعر بعثت ولا بالفخر امرت ما ته خو دا نه دی ویلی شي چې ته دنیا ته لاړ شې شعرونه وایې انو تقاریر کا خلق خندوا جړوا کله کچی ته کوزیږو کله پخې ته یو حق برس جماعت ته اشاعت چې د دو مقصد سرجری ده ما حول هر څنګه چی نو ته ځان شرف ګل جوړ کی دا په خور هغه سړی خلق خاندای جړای هرنګ بدلای را بدلای چې په کوم ځای کې کومه سودا خرڅي انها تو پیش کئی خا. شاعر پاسو نبی علیہ السلام حسان رضی اللہ عنہ ټک په ټک کې ودرو فبهت الذي كفر خطیب اغا علا او حضرت او شان او گوی کی او واقعا کی او نچون کی او نلحاظا اعلا والا معلا والا دا شینه پیش کړو خطیب الانصار ثابت ابن قیس پوټ جماوی لستنه مسلمانان شو چې غ شاګردان یې داسې دي استاد وای څنګه ولو انهم صبروا ادب دې د پاره د ناپوه خلکو کدی صبر کړی وی صبر سبب د خیر او د برکت دی سبب د مغفرت دی حتا تخرج الیهم تر دې چې تراوته وی دوی ته نو دا به ډیر غوره وي دوی لره الله بخون کې مهربان یا ایها الذین آمنو دریم ادب دی تحقیق د امور کوا چې د یو بل سر دی پر لول ناراضي او مؤمنانو کچری راشی تاسو ته راوړي تاسو ته یو به خبر خبر لاره نو لټونو کوي چې تکلیف نه رسوي یو قوم ته پنا پوهي نو شیبا وکړو پرو پیمانه مولایان په دې عمل نکړي ماخام نږدې به شو نو زه به یې رکشې ته وخېژولم نور ورسره دوو نو هغو به ډک ذریعه د تقرب ما ته فلانیه ته څه نه وایې همه دا دو چې وي دا پوره دي نو بخاری ترمذی وټوله د دې ډکه شومه ده الله به ذمہواري ځکه د مشرانو سینې پاکي قبولم دا خیال کوي ان جاءکم فاسقون نو ما شیخ رحمه الله ته وی چې مې پښتو کلی دی موږ د علاقې سټي مولایانی تاسو پښتو عزیز وری دا خلق مونږ یو ځای نه خوخی سوشي نو تاسو کا ژوند دې سره الحمدلله زه په طریقی د تحدیث بن نعمت ویم چی داسی عزت دی خپل بچو نه یی کړی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا علماء دلته وی او په خپل تحقیق نه کوي جونګړي رواني کړی ښه شیخ ته پنځیر رحمه الله وکړه په پندای شیخ رد کړ زکه چوما خو ما معلوم ک دلال چې مې دا سوق دي پندای شیخ دا دوړه درسونه زبردست درسونه یو لا بلاړي بل بېری دا بل لا بلاړي بل بېری دا د هر کول ځان له رنگي بوي شیخ تو جاو کتابونه مې راغوښته هغه به څه چاچ کو څه به خبرې کړي یاره مې د دې څه پیدا شو ان جاءکم فاسقون بنبئن فتبینوا درس دی الله زموږ همیشه نصیب کی د خپل رضا لپاره طلبه کینی نزور تاول ورځوي سویم کارا بویم که خبر راورسید یا د عالم په سر باندې یا د طالب معنی تاسو کوي فتبینو به د دې وجنه سړی راغی تاته خبره وکړه عبد الله عبد الرحمن اسم محزور تمو انجا فاسقه په خیر راغلی زمونږ د دې کلی یو پښتونو هوښیار سړی به ولا خبره ویوړه کی وینا پټ پای سړی ولیګه په غبل پس هغه به راو نو که دروغ به ویلو نو دته په مخ پس پاتې سعدی وی بلبلا مژده یې بهاره ویا خبرې بد ببو مشومه گزار بلبلا د سپرلی خبر راوړه چې سپرلی دی دا ناکاره خبرې چې دي نو دا ګونګیانو ته پرېږده په دې مقام کې خلک د ولید خبره پیش کړي نبی علیہ السلام د عشر لګلو هغه استقبال لراغله په زمانه د جاهلیت کې د دونه لګي و د خیال دا چې ما وجنی چې بی اعتبار راشي او بی خبر یو خبر راوړي نو لټونی وکړي لکه مولایانو کې دالوې مرز دې چې لټون نه کوي نو د فاسق معنا لغوي که ولید ابن او باخلی نو خبره ټینګه بنشي شاولی الله رحمه الله وی چې ولید په فتح مکه کې ماشوم استقبال لخلق راوته نو د ماشومان په سر وای لاسونه راخو دو ولید وای چې زما په سر نبی علیہ السلام لاس را نخ کو دو ځکه نبی علیہ السلام محرم او زما په سر عطر لګیدلی سن 8 هجری داو د دمو پیزا حضرت خوب د عبد المطلب دور سکر ور د نبی علیہ السلام مسند د امام احمد صفحه 32 جلد تلورم کی فجی ابی الیہم خلافت ملوکیت په کوفه کې نو احب الناس في الناس وارفقهم بهم تبری لکی او دروازه نه و چې څوک پراتلو ضرورت من راتلی بشو 294 جل اتم هغه وی الله د دې په صحت پوهره ما ویلو العواصم من القواسم بهترین کتاب عاصم خاتون په دې رد کړی دی که بالفرض ولید شي هغه ته څنګه ته فاسق وای بی دلیله اجتهادي خطا مجتهد په اجتهاد کې خطا شي الله پاک اجر ورکړي وعلمو پوشی چې پتا سو کې رسول د الله دی کله چې ژوند دی او سنت تاغدی بعد وفاته ان فیکم رسول الله خبرو منی تاسو پډیرو کارونو کې نو په تکلیف کې به پریوځئ لیکن الله دفد وهم کی مینا کړه تاسو ته ایمان او ډول کړه دې دې لره په زړه تاسو کې خبرې کړه کړه تاسو ته کفر او فسوق او عصيان دغه اصلاح مندون کې کامیاب دي ولا دی برابر دی فاسقون المسلم المخل بشيء من احکام الشرع بعضی خلق اتحاد خرابی دروغجن سړی دی بی تحقیق خبری منه ما ځان پی بچ کول ضروری دي فاسق مرتکب د کبیری توبه یې وسته ټیک ان جاءکم فاسق بنبئن مصطفى القرآن اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلوبنا آمين وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان آمين واجعلنا من الراشدين أولئك هم الراشدين اصلاح مندون کی کامیاب فلار برابر کمیټی به ایستا که دوه ډلې د مؤمنانو جنګ یو کو نو روغه راواله په منځ د دوی کې کچری زیاته کړو یو د دې په بلی باندې نو جنگ کوي دا یې سره چې زیاته کړی تر دې چې واپس شي حکم د الله تعالی ویرګی دا الله نه چې پتا سره همشي الرحمون يرحمهم من في السماء احکام ذکر کئی چې پته ولګي چې زیاتې چا کړې دي زنانو کی دا مصیبت ډیر انا زنانا زنانو پوری یو بل یدی شیشی دی غرد دوینا ولا تلمزو انفسکم تانو نملگوی پیو بل باندی ابد دمونموئی مه یادوي یو بل لره په بدو نومونو ناکار دی نوم د فسق پس د ایمان نه اچا چې توبه ونه وستا نو دغه دي ظالمان لا يسخر قوم من قوم داسې طرز اختیار کا چې ستاسو په آپس کې تعلقات صحیح توقیر الارکان او تحذیر من اهانتهم البته ټوکا ټکاله د پاره د طبيعت ازادۍ ټیک شاه اسماعیل شهید شاګرد وجیه الدین نو کله ډوړای به ولا په خپل وړه به ولا په ولا مخ پورې کړو عبد العزيز رحمه الله پسې سوکراغلو وی سوړه ده وی دعا به کوم خو چې الوا پخه کی شاه اسماعیل شهید رحمه الله بد شاه عبدالعزیز چې څنګه تبا خطلې او حالت ورکوالي حدیث کې هم دا راځي چې رب اشعث اغبر لو اقسم علی الله لابره دوجن بی ببر سره بی او کپا الله قسم خلی نو الله پاک پورا کوي لا یسقر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا ولا تلمزو انفسکم اغا خبره چی سبب د سپکوالی ګرځي ها خدای په نه خپه کی دا غزان لدا ابد نمونه موای میا دوی یو بل رب په دنمونو دریو خبرو نه منع شو مسخري سبب تکبر لا تلمیزو او درم ولا تنابزو بالالقاب وی عیاب معلومی نو مجموعه د عیوب نو هغه سړی دی چې هغه پردي عیبونو کې داسې شو خلک داسې شو ته به وایې دا فرشته ده یو ګوته بل ته نسي درې به د عیبونو مجموعه عیا همیشه د بل تنې ته ګوري د بل بیزتی ته ذکر کوي نو دا ګناه کبیره ده علماو کې دا شته ګره ښا یو بل نظمی سیاسیانو ګوره ګڼ شي اے مومنانو ځان بچ کړئ د ډیر ګمان نه عمل عمل کول په ګمان نهي د اسباب مفزيون الى النزاع او بغض یقینا ځینې ګمان ګناه دی ولا تجسسو عیبونه د یو بل ملټوي یا هغه سړی په خپل ګناه ښکارا کوي دا غیبت نه دی مشوره د نه چاو وخته چې فلانی دې کې نکاح کوم کنه حقیقت حال بوي مارکیټ شلتالانو را روان دی او تور ته چې غزان نال کا نه سفر تو کوي صحیح مشوره ورکړي چا سره شرکت کوي شرکت مکوي دا نوم چې دی بیکار دی تجارت کې دیو کو دلچسپي بدی نه د گاونډي په حق لا چې فلاني ځای کې زه کور اخلم څنګه امانت اقدم د بدعتي ما ویلو چې مقصد دا دی چې داغه بدعات ذکر کول د ظالم فریادی راغله دی بادشاہ ته امداد طلب کی کئی نوی بکنا استفتاء مفتیان ناسم دی کدی چه حق تبا حق وی او بد تبا جرح او تعدیل جرح او تعدیل کتاب اسماء الرجال غیبت نه دی گواهان دی پاغی جرح سوارلسم تغلیب تا مصنفینو فیض الباری صفحه 389 جلد سلورم مؤمنان ګرځوي می تخصیص مؤمنانو پوری نشته نو یا ایها الناس لوی قبیله وړي چې یو بل پیژنئ تقسیم د نسبونو الله کړی دی لتعارفو لتفاخرونا ان اکرمکم یقین عزت من ساسو پنیزد اللہ متقی دے اتقاکم حدود اوامر نواهی نواهیو نه بچ اوامر باندې عمل کوي الله په خبردار وی باندې چین مونږ ایمان راوړی دی د خلی خبره شته عمل نشتی ورته ایمان نه راوړی لیکن وای مونږ چې تابعداري کړې ده مونږ کارا تر اوسه پورې نه دی نن وته ایمان پرون ساسو کې خبرو من الله او رسول دا کم باندې کې عمل تاسو نه زربار الله بخون کې مهربان انما المؤمنون الذين ایمان شرعی حقیقت ایمان شرعی دا دی بشارت دی یقینا مؤمنان کسان دي چې ایمان ورل په الله او رسول دا او بشک نه کوي جهاد کې په لګولو د مالونو خپل او په کړولو د ځانونو خپل په لارې د الله کې تعریف څلور خبري پیغمبر علیه السلام وی چې زما په امت کې دي او د کفر خبري دي فخر په نسب خټه می پخا خټه می کچا کلکم بنو آدم و آدم من تراب تعن په نسب استسقا بالنجوم کله کوئی بزرگانو بی ویلی دی نن دی بسوی ابو زرگان دا لفظ چی دی دا راعینا دی د دې دا مطلب شي چې بزرګان په غیب کوي ویر ونیا پښتنو کې دا ډیر دی چې خونه کړې تاسو ته په طرف د ایمان دی رښتینی ان الله يعلم غيب السماوات دا درې سورتونه په یو نهج او په دې کې توحید سورہ محمد نو لسم آیات کیو فعلم انه لا اله الا الله ان الله يعلم غيب السماوات بیان د توحید قوانین د دې مسلې د پاره دي په دعوت ایمان کې دوی صادق نه دي ولی صادق نه دي الله پوه دی ان الله پغه پغه د اسمانونو د زمکه والله بصیر الله ویني بما تعملون هغه چې کوي تاسو رومي وي چیز ته توحید آن کی از غیر خدا فردا خلا او درملا توحید داده